د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي قدرمن اوریدونکو دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د جمعې لمونځ او همدارنګه د دواړو اخترونو لمنځونه د جمعې په ورځ د ماسپښین په وخت چې کل مونځ ادا کولی شي هغه ته د جمعې لمونځ وایي د جمعې په ورځ د ماسپښین د لمانځه په وخت کې چې کوم مونځ ادا کولی شي هغه ته د جمعې لمونځ ویل کیږي سر فرق یې دومره دی چې په عادي ورځو کې د ماسپښین څلور رکاته فرض وي او د جمعې په ورځ دوه رکاته فرض دي الله وایي کسانو چې تاسو ایمان راوړی هر کله چې د جمعې لمانځه دپاره اذان وشي نو د لمانځه دپاره تاسو تیزی وکړئ او د خپل ټول دنیوي کاروبار پرېږدئ نو دا تاسو لپاره بهتره ده که تاسو په دې باندې پوهیږئ د الله رب العزت د دې کلام نه د جمعې د لمانځه فرضیت هم ثابتیږي خو په هغه ځای کې چې هلته شرایط د وجوب او شرایط د ادا موجود وي په هر ځای کې نه همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی راوی د حدیث حضرت ابی هریره دی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ان فی الجمعة لساعة لا یوافقها مسلم یسأل الله فیها خیرا الا اعطاه ایاه رواه مسلم حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله فرمایلی دي چې د جمعې په ورځ داسې یو ساعت شته چې مسلمان د سوال کولو په وخت کې نه ورسره برابریږي مګر که ورسره برابر شي نو الله هم به یې هغه سوال هلته قبول کړي د جمعې په ورځ داسې یو وخت دی چې الله رب العزت په هغه کې د انسان دعاګانې قبلوي نو مسلمان ته دا په کار ده چې تل لپاره د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه او مغفرت وغواړي او خپل د عاجزي او تضرع لاسونه الله ته پورته کړي په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ باندې چې د الله نه د خپل د ګناهونو بخښنه وغواړي په محمد رسول الله باندې درود ووایي چې په دې کې ډیر زیات اجر او فضیلت هم دی الله رب العزت به انشاءالله ګناهونه ورته معاف کوي او هغه کړاوونو مصیبتونو سره چې په دنیا کې دا مخ دی الله رب العزت به هغه دې لپاره آسانه کړي همدارنګه بل حدیث دی چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر رواه ترمزي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي داسې چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه وفات شي په هغه باندې مرګ راشي مګر که وینو الله به د قبر له عذابه وساتي که زمونږ یو مسلمان رور او زمونږ یو مسلمانه خور د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي نو الله رب العزت به هغه د قبر د عذاب نه ساتي خو دا ساتنه به محدود وي بیا به الله رب العزت ورسره حساب کوي د جمعې د لمانځه د فضیلت په هکله ډېر داسې نور احادیث هم شته دی غواړم چې هغه ټول تاسو ته وړاندې کړم الله دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره هغو کارونو ته مخه کړو چې په هغه کې الله زموږ نه راضي کیږي په هغه کې د الله رسول زموږ نه راضي کیږي د الله رسول زموږ نه خوشحالیږي د هغو کارونو نه الله مسلمان وساتي چې الله پې غضب کیږي او د الله او د الله رسول لعنت پې وریږي د جمعې د لمانځه حکم د جمعې لمونځ فرض دی او که څوک ترې منکر شي هغه کافر بلل کیږي یعنې په هغه ځای کې چې د جمعې د ادا شرایط د وجوب شرایط ټول موجود وي او هلته قصدا د جمعې مونځ پرېږدي هغه فاسق شمیرل کیږي د جمعې مونځ د اسلام په شاعرو کې شمیرل کیږي یعنې د جمعې لمانځه باندې مسلمان پیژندلی شي چې دا مسلمان دی او دا نه دی خو بیا هم دا وایم قدرمن اوریدونکو چې دا په هغه ځایونو کې چې د جمعې مانځه شرایط د وجوب او شرایط د ادا موجود وي او په کوم ځای کې چې د جمعې مانځه د ادا او د وجوب شرایط موجود نه وي هغو لپاره بیا دا حکم نشته دی حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې خلک په لمانځه کې ونه لیدل رسول الله وفرمایه چې پخه اراده مې کړې چې د لمانځه د پوره کولو لپاره بل څوک وټاکم چې ته مونځ ورکړه او زه هغه خلکو ته ورشم چې لمانځه ته نه دي راغلي او داسې حکم پرې وکړم په دې خلکو باندې د لرګو په ازوغ د دوی کورونه وسوځول شي یعنې لرګي راټول کړم او وروسته د دوی د دوی کورونو ته زه اور واچوم خو رسول الله دا کار پریښی و دې لپاره چې په کورو کې د ښځو او د ماشومانو ویره وه دا حدیث اگر که د جمع لمانځه په فضیلت کې موږ هم ذکر کړی و لکن محدثینو په ځانګړې توګه امام نووي رحمه الله دې ولیکلي دي چې دا حدیث په حدیث کې لفظ د بعض صلوات راغلی دی یعنې کلمه د بعضې صلوات راغلي د دې نه مراد یا د جمع لمونځ دی یا د ماسخوته لمونځ دی یا جمعې لمونځ نو په دې اعتبار سره د جمعې په فضیلت کې بیا د حدیث ما تاسو ته تکرار کړه نو په هغه ځای کې چې د جمعې له لمانځه د وجوب شرایط د ادا شرایط موجود وي او هغه د جمعې مونځ قصدن پرېږدي واقعیت هغه ګناهګار دی او په کوم ځای کې چې نه وي هغه بېله خبر ده او د جمعې مونځ په هر عاقل بالغ آزاد مقیم او تندرست مسلمان باندې فرض دی د جمعې لمونځ په نابالغو په مریضانو باندې په ړندو په مسافرو په شلو په لیونو او په ښځو باندې فرض نه دی لکن که دیو ادا که بیا لمونځ کیږي او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که چیرې یو لوند سړی هغه ځان ته لارښود ونه لري چې هغه لاس نه ونیسي او د جمعې مانځه ته یې بوځي په هغه باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی ځکه هغه په خپله د تللو عاجز دی نو د بل په لارښوونه باندې دا قادر نه بلل کیږي لکن امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې په دې صورت کې هم په هغه باندې مونځ فرض دی امام ابو حنیفه رحمه الله لږ توسع کړي د جمعې لمانځه په باره کې یو څو اهمې خبرې قدرمنو اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو د جمعې د لمانځه لپاره د لمانځه څخه د مخه دوه خطبې ویل ضروري دي په اوله خطبه کې به د الله رب العزت حمد سمع ووایي او په محمد رسول الله باندې به درود او سلام ووایي د قرآن کریم یو څه برخه دې هم ولولي او د وخت مطابق مسلمانانو ته دې د نصیحت خبرې هم وکړي او په دویمه خطبه کې د الله پاک سنا او په محمد رسول الله باندې درود ووایي او بهتره دا ده چې خطبه په عربي ژبه باندې ویلی شي او د لومړۍ خطبې نه وروسته لږ اندازه کیناستل بیا دویمې خطبې لوستل چې دا سنت طریقه هم ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خطبه باید د لمانځه نه اوږده نه شي خو له بده مرغه په بعضې ځایونو که موږ وینو چې فارسي او پښتو اشعار په خطبه کې شروع کړي دي مناسب نه ده خطبه باید په عربي ژبه باندې ولوستل شي او خطبه چې تاسو لولئ په هغه کې په الله باندې او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود صحابه او بزرګانو د دین او مسلمانو لپاره دعا کول دا ضروري دا نه چې ته خطبه کې عربي او پښتو اشعار شروع کړه او دومره یې اوږده کړه چې حتی مونځ دوه نیمو درې بجو ته ورسوي دا په کار نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خطبه باید د لمانځه نه اوږده نه شي او چې کله د جمعې ورځې خطبه شروع شي نو هلته بیا مونځ کول په کار نه دي له بده مرغه زموږ ځینې ورونه دي چې د جمعې لمانځه ته راننوځي امام په خطبه کې او دې سنت شروع کړي فقهاو لیکلي چې په دې وخت کې سنت کول مکروه تحریمي دي حتی د خطبې په وخت کې خبرې کول سلام اچول د چا سلام اخیستل د قرآن کریم تلاوت کول د دې ټولو نه نهیې راغلي منع راغلی چې تاسو دا هم وکوئ د خطبې په وخت کې او موږ چې کله جومات ته راننوځو خطبه شروع او په سنتو باندې اخته یو نه دا ضرور نه دی د جمعې د ورځې آداب د جمعې په ورځ باندې هغه چا باندې چې د جمعې لمونځ فرض دی او شرایط د ادا او د وجوب دواړه موجود دي نو باید چې هلته پاکې جامې واغوندي خوشبویي او عطر استعمال کړي او همدارنګه لمبل په دې ورځې باندې نه غسل کول د جمعې په ورځ باندې سنت دي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ کې د دې خبرو ډېر زیات خیال ساته او د دې اهتمام به یې کوه رسول الله به پاکې جامې هم اغوستلې رسول الله به لمبل او رسول الله به خوشبویي هم استعمالوله همدارنګه یو انسان کولی شي چې د جمعې په ورځ د خپل ویښته جوړ کړي د جمعې په ورځ د خپل نوکانو اخیستل یا زاید ویښته لرې کول دا هم د جمعې په ورځ باندې سنت دي او هغه امام چې کله خطبه وایي نو آداب یې دا چې خطبه ډیره په اوچت آواز او په وقار او په جذبې سره ووایي داسې خطبه دې نه وایي چې مقتدیان په صف کې ناست هغه ټولو ته خوب ورشي لنډه خطبه ډیر په اوچت آواز ډیر په وقار او په جذبه سره باید خطبه وویل شي او یوه غوښتنه زما البته چې دا د جمعې د ورځې آداب هم دی چې کله جماعت ته ننوځئ په هر ځای کې د جماعت خالي ځای و تاسو هلته کینئ د خلکو په اوږو باندې مه تیریږئ یو خو ناوخته راشي او بیا د خلکو په اوږو باندې تیریږي ځان دویم او اول صف ته رسوي د دې کار نه رسول الله نهیې فرمایلی نه منع کړې ده بس که کوم ځای کې چې خالي ځای و تاسو هلته په جماعت کې کینئ او د جمعې په ورځ چې هر څومره مخکې څوک جومات ته لاړ شي په هغه اندازه به الله رب العزت هغه ته ثواب ورکوي او د جمعې لمونځ ټول دولس رکاته دی اول څلور رکات سنت ورپسې دوه رکاته چې تاسو امام سره کوئ هغه فرض ورپسې څلور رکاته سنت بیا ورپسې آخرني دوه رکاته هم سنت او که تاسې لاړئ چې امام د جمعې مونځ کړی آخره قاعده کې امام ومونده بیا هم د جمعې فضیلت تاسو وموند یعنې د جمعې مونځ او د جمعې موج باید په جامع مسجد کې ادا شي د جامع مسجد څخه مراد هغه مسجد ده چې هغه لوی وي او د ښار یا د کلي په سطحه باندې هغه جومات جوړ شوی باید هلته د جمعې مونځ وشي خو دا په هغه ځای کې چې شرایط د ادا او شرایط د وجوبې موجود وي اوس به راشو لنډې دمې ته د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام د عشق لاره چې راته مدني غم دی وخوړم د عشق لاره چې راتلم د عشق لاره چې بله مهمه مسله هغه د اختر لمنځونه دي د اخترونو لمنځونه چې یو اختر د شوال د میاشتې په لومړۍ ورځ راځي چې هغه ته عید الفطر وایي یعنې د روژې والا اختر او دویم اختر د ذلحجې د میاشتې په لسم تاریخ باندې راځي چې هغې ته عید الاضحا عید الدحا وایي یعنې مطلب دا چې د قرباني اختر او دا دواړه ورځې په اسلام کې د خوشحالي او رخصتي ورځې دي د دې دواړو ورځو نه علاوه بله ورځ په اسلام کې د رخصتي لپاره نشته هر کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې له مدینې منورې ته هجرت وکړه نو د مدینې مسلمانانو به دوه ورځې خوشحالي لمانځله چې یوه اوله ورځ د نوروز وه او بله اوله ورځ د میزان وه رسول الله ترې پوښتنه وکړه چې تاسو لپاره څه دي چې په دې دوه ورځو کې خوشحالي کوئ هغه ورته چې د جاهلیت په زمانه کې موږ هم په دې دوه ورځو کې خوشحالي کوله او اوس هم کوو رسول الله ورته ویلې نه چې الله رب العزت د دې ورځو په ځای تاسو ته دوه ورځې نورې د خوشحالي درکړي چې یوه د واړه اختر ورځ او بله د لوی اختر ورځ لکه چې فرمایي عن انس قال قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه ابو داود نو مسلمان ته پکار ده چې د خپل د خوشحالیو اظهار په دې دوه ورځو باندې کې وکړي نورې ورځې نه د رخصتي ورځې دي او نه په هغه کې جشن نیول پکار دي د اختر د لمانځه حکم په دې دواړو اخترونو کې په هر مسلمان دوه رکعته لمونځ واجب دی د دې دواړو لمنځونو لپاره هغه خبرې ضروري دي کومې چې د جمعې لمانځه لپاره ضروري وي خو لا څه ناڅه کمی او زیاتی دلته شته اول دا چې د اختر مانځه دپاره اذان او اقامت نشته خو جمعې مانځه کې اذان هم کیږي اقامت هم کیږي دویم دا چې د جمعې په ورځ خطبه د لمانځه نه مخکې ویل کیږي او د اخترونو په ورځ خطبه د لمانځه نه وروسته ویل کیږي دریم د جمعې په ورځ خطبه واجب ده او د اخترونو په ورځ خطبه ویل سنت ده څلورم د جمعې په لمانځه کې تکبیرونه نشته د اخترونو په مانځه کې په هر رکعت کې درې درې تکبیرونه ویل کیږي پنځم که د جمعې لمونځ قضا شي نو د ماسپښین لمونځ کول پکار دي چې څلور رکعته فرض وکړي او که د اختر لمونځ د چا نه قضا شي نو بیا د هغه قضایي نشته دی او د اخترونو د لمانځه وخت د لمر ختو نه وروسته چې کله لمر دوه نیزې یا درې نیزې راپورته شي د هغه نه تر زواله پورې او که چا نه د اختر په اوله ورځ باندې مونځ پاتې شو کولی شي چې په دویمه ورځ یې وکړي په واړه اختر کې او که په لوی اختر کې په دویمه ورځ پاتې شي کولی شي چې په درېیمه ورځ باندې هم د اختر لمونځ ادا کړي البته که عذر وي یا باران وي یا ورځ صحیح معلومه نه وي نو کولی شي چې په دویمه او په درېیمه ورځې هم په لوی اختر کې د اختر لمونځ ادا کړي د اختر د لمانځه طریقه د دواړو اخترونو د لمانځه طریقه دا ده چې امام او مقتدي دې دواړه نیت وکړي د اختر د لمانځه چې زه د واړه اختر یا د لوی اختر دوه رکاته واجب مونځ سره د تکبیرونو زه ادا کوم که دا په ژبه باندې نه شي ویلی چې په خپل زړه کې امنیت وکړي دا هم کفایت کوي نو امام به الله اکبر ووایي ورپسې به امام او مقتدي دواړه سبحانک اللهم ووایي چې کله سبحانک اللهم امام خلاصه کړه په اول رکعت کې نو درې ځلې به امام الله اکبر وای او د خپل غوږونه به لاسونو ته پورته کړي مقتدي به ورسره هم کوي چې درې وارې الله اکبر ویلې لاسونه یې غوږونو ته پورته کړل نو بیا به د خپل لاسونه وتړي الحمدلله به ووایي الحمدلله پسې به وروسته یو صورت وایي یو رکات به وکړي چې کله دویم رکعت ته امام راپورته شه الحمدلله دې وایي الحمدلله پسې د وروسته یو صورت ووایي چې صورت یې خلاص کړه بیا دې درې وارې الله اکبر ووایي او د خپل لاسونه دې غوږونو ته پورته کړي درې وارې به الله اکبر ووایي د خپل لاسونه به غوږونو ته پورته کړي او مقتدي به امام سره دا کار هم کوي او په څلورم وار چې بیا تکبیر وایي بیا به رکو ته لاړ شي او د خپل مونځ به ختم کړي او چې کله مونځ خلاص شي نو امام به فورا د مانځه د فارغېدو نه وروسته پورته شي او خطبه دې شروع کړي او ټول مقتدیان به خطبه په خاموشي سره واوري چې کله خطبه ختمه شي نو امام دې دعا وکړي او د اخترونو په خطبو کې امام باید د جمعې خطبې په شان د خطبو په منځ کې کینی او امام باید د اختر په خطبه کې دا کلمه ډیره زیاته ووایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د اخترونو د ورځې سنتونه او مستحبات د اختر مانځه لپاره غسل کول مسواک وهل ښې پاکې او نوې جامې اغوستل خوشبویي استعمالول په عیدګاه کې لمونځ کول اختر مونځ خو په هر جومات کې کیږي مګر په عیدګاه کې د اختر د لمانځه کول دا سنت دي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټولو صحابه و کرامو دا کار کړی دی او چې کله عیدګاه ته ځي باید پیاده لاړ شي او که عذر ولري بیا کدلی شي چې په سورلي باندې هم لاړ شي او چې کله عیدګاه ته ځې په یو لاره لاړ شه او چې راګرځې په بله لار لاړ شه ځکه الله رب العزت چې کم قدم ته پورته کوې الله رب العزت به په دې باندې تا ته یوه نیکي درکوي او کم قدم چې دې الله به د هغه په واسطه ستا یوه ګناه معاف کوي درته او د واړه اختر په ورځ د مانځه نه مخکې خرما خوراک یا داسې بل خوږ شي خوړل دا سنت دي او همدارنګه د لمانځه نه دې مخکې بلکل د خپل هغه صدقې فطر او سرسایه ادات کړي دا خو د واړه اختر خاص عمل و او د لوی اختر خاص عمل دا دی چې عیدګاه ته کله روانیږې نو په لوړ آواز سره تکبیر وایه او د لوی اختر د مانځه نه مخکې څه خوړل په کار نه دي بلکې باید روژه ونیسي چې کله قرباني وکړي نو د خپل روژه دې په هغه قرباني باندې ماته کړي نو په چا باندې صدقې فطر سرسایه واجب ده په هغه باندې قرباني هم واجب ده که چا قرباني ونه کړه نو هغه به د اسلام په مقدس دین کې سخت ګناهګار وي او که چا قرباني ته پیسې نه درلودې قرض یې کړې الله به یې غني کړي او یو بله مهمه مسله دا ده چې د اخترونو د لمانځه نه مخکې د نفلو کول په کار نه دي چې موږ او تاسو نفل وکړو لکن که د چا نه سهار مونځ پاتې و قضا شوی او د څه عذر د وجې نه هغه کولی شي چې د خپل لمانځه قضایی په کور کې راوړي او بیا لاړ شي جومات ته یا عیدګاه ته لاړ شي هلته دې د مانځه تیاری ونیسي ایام تشریق د ذوالحجې یولسمه یعنې د اختر دویمه ورځ دولسمه دیارلسمه ورځ دا د تشریق په ورځو په نامه باندې یادیږي تکبیرات تشریق د عرفې د ورځې د سهار د مانځه نه شروع کیږي د دیارلسمې ورځ تر مازیګر مانځه پورې نو چې کوم تکبیرونه د فرض مانځه نه وروسته ویلی شي هغه ته تکبیرات تشریق وایي نو په هغه چا باندې چې د اختر مونځ واجب دی په هغو باندې د تکبیراتو تشریق ویل واجب دي او زمونږ خویندې دې باید هم تکبیر تشریق ووایي خو سړي به په لوړ آواز باندې وایي لاکن ښځې به چې تکبیرات تشریق وایي هغه دې په ښکته آواز باندې وایي او که زمونږ یو مسلمان رور راغی د اختر په لمانځه کې هغه وخت شریک شه چې اکمام تکبیر ویلی و نو ده ته په لمانځه کې شریکېدل او فورا تکبیر ویل پکار دي که امام یې په رکو کې ونیوه تکبیرات یې تیر شوي ول نو کولی شي چې هغه تسبیحاتو په ځای په رکو کې هغه تکبیرات ووایي خو په دې ځای کې د بیا لاسونه نه پورته کوي او که زموږ یو مسلمان ورور نه بلکل یو رکعت تیر شوی و د اختر مانځ راغی په دویم رکعت کې شریک شه نو چې کله امام سلام دا د یو رکعت تکبیرونه خو به امام سره ووایي نو چې کله امام سلام وګرځولو د امام د سلام ګرځولو نه وروسته یې دا ودرېږي او یو رکعت دې وکړي او په دې رکعت کې د قرائت نه وروسته درې تکبیرونه سمدستي ووایي سمدستي درېږي تکبیرونه دې نه وایي بلکې د قرائت نه دې وروسته هغه درې تکبیرونه بیا دا ووایي نو که امام په اول رکعت یا په دویم رکعت کې تکبیرونه هیر کړل نو امام ته پکار ده چې په رکو کې دا تکبیرونه ووایي او که په رکو کې د امام نه هم تیر شه خپل مونځ دې وکړي هیرې شول مونځ شوی او سجدې سهوه دې نه کوي اگر که په ترک د واجب باندې سجدې سهوه شته خو لکن د اختر په لمانځه کې د سجدې سهوه نه کوي ځکه چې د خلکو کڼه ګونه ډیره زیاته وي نو که دا سجدې سهوه وکړي نو هلته به په مانځه کې ګډوډي رامنځته شي نو له دې وجې نه د سجدې سهوه نه کوي قدرمن اوریدونکو دا و د جمعې مونځ او د اختر لمنځونه او د هغو آداب او د هغو سنتونه په دې هیله چې تاسو په غور سره اوریدلي او څوم ترې یاد کړي وي په بلې خپرونه کې به انشاءالله د تهجد مونځ د خصوف او د کسوف لمونځ او همدارنګه د استسقا لمونځ په دې باندې به انشاءالله تفصیلي وغږېږو دا وه زموږ له ننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه د عشق لاره چې راتله